اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم واذا قيل لهم کله چې ویل شي ته ماذا انزل ربکم سره لیکلی دی رب تاسو قالون دی ویا ساتیر الاولین قصید بخوانو لیحملو د د پاره چې پورته کې دی او زارهم پیټي د ګناونو خپل کاملتن پورا یوم القیامت قیامت پر ورځ ومن اوزار الذين او د ګناونو د پیټو د ګناونو د خلقونه یو ذلونهم چې گمراه کړی دی او لره بغیر علم په نه پوي الا خبردار سا ما یزرون ډیر بد دی هغه پیټی چې پورته کوي یزرون پورته کوي قد مکر الذين يقنن چلونه کړی وا خلق من قبلهم خلاف د حق من قبلهم چې مخکې دینو پات الله بنیانو نو راغی عذاب د الله بنیانهم آبادو دي ته من القواعد د بنیادونو نه بنیانهم راغی الله پاک بنیانهم د دیو هغه آبادو ته من القواعد د بنیادونو نه الله څنګه راغی من عذاب د الله راغی راغی عذاب د الله بنیانهم د دیو آبادو ته من القواعد د بنیادونو نه فغر علیم السقف راو غرزل په دی باندې چتونه من پاغینه بازنه بچی نه جوړ کړی دا تا گنج نه دی تا به او غټ وابي دی بي دین دی کافر دی ګور اولیاء نه مني قال الذين اوتوا العلم وبه يا خلق چې ور کړی شوی دا ورته پوها ان الخزي اليوم يقين الرسوائن الرجل والسوء بدحالي على الكافرين په کافرانو باندې بوي ما كنا نعمل من سو دا خو مونږ تبرکات کول دا مونږ سور شپارسیانو وسیله وا مونږ دې ته شرک نه کړه بلا ولینه ان الله علیم یقین الله په دې بما کنتم تعملون پس چې تاسو کوي فدخلوا ابواب جهنم دن نشي دروازو د جهنم ته خالدین فیها می شوی دی په جهنم کې فلا بئس ډیر بد دی مثوال متکبرین دی خیر دی لا للذین د پر دا خلکو احسنو چې خسته کو خپل عمل په یادی دنیا په دې دنیا کې واقع د خپل حسنتون دی د پاره به خوشحالي ولدار الاخرت کور د اخرت خیرون غره دی ول نعمت دار المتقین او ډیر خسته دی کور د متقیانو دا هغه کسان دي چې ساګانی اخلي بد دی نه پرېږدي طیبین دی به خوشاله یقولون وی بدیو سلام علیکم ورته وای دا پرشي سلام علیکم سلامتی دی پتا زبانه ادخل الجنه نو زی جنت ته بما کنتم تعملون په سودا چې تاسو خسته عملونه کول هل ينظرون انتظار نه کوي داخله کې الا ان تاتي هم الملائکه ولي ایمان نه راوړي الا ان تاتي هم الملائکه مگر چې راشي یو ته پرشتي د عذاب او یاتی امر ربک یا راشي حکم در رب ستا ډایرک عذاب راشي کذالک فعل الذی د قرنګي کار کړي والله دا کسانو سره من قبل چې مکیدینو پالا کار ور سره الله کړه دا رنګي پیر کړي دې کړي ومنه د قرنګي الله سزا ور کړو خلکو ته من قبل چې مکیدینو ما ظلم الله او ظلم نو کړه الله په دې باندې لیکن و دې په خپل ځانونو باندې ظلمون ظلم کوونکی فاصابهم نور سدل دیو تا سیئات ما عملو بدل د ناکار هغه عملونو چې دیو کړیو سیئاتو بدو تور سدل منا بدل د ناکار ما عملو هغه چې دیو کړیو وهاغه به مراګر ګل دیو لره ما کانو بی سزا دا اس چې و دی پای بزی ازازي اون ټوکی کوونکی پیغمبرانو بزی ټوکی کړوي په قران پسې ټوکی کړی نه او ټیم کې چې کوم کتابونه راغلي په هغه پسې ټوکی کړی وي نو عذاب ته ملاو شنو وقال الذين اشركوا واي مشرکان لو شاء الله که خو خو د الله ما عبدنا من دوني بندگی بنوي کړې مونږ علاوه د الله نه من شي دې شي زمونږ په دې شرک باندې الله خوشاله دی راضي دی که الله په خپه وي ناراضه وي نو مونږ به منکړي وي عذاب به را کړي وي چې دا سراته نه وي نو الله خوشاله دی دې شکرانو چې ورو نحن مونږ ولا باونا نه زمونږ پلاران ولا حرمنا شرک بنه کړي مونږ بندگی بنه کړي مونږ علاوه د الله نه من شي دې اس شي نحن مونږ ولا باونا نه زمونږ مشرانو ولا حرمنا نه به مونږ حرام کړي من دنیا علاوه د الله نه من شي مونږ چې کوم شي د حلال او حرام یو الله را ته خه کوي او مونږ ورځ پر ورځ په مخ په وړاندې روانې په ترقې دي خو معلومیږي چې الله نه خپه کیږي په دې باندې کذالک الله د غرنګي په عل الذين کړیو جرمنا خلق من قبلهم چې مخکینو فعل على الرسول نشته په پیغمبران باندې الا البلاغ المبين مگر رسول ګارا